چې هغه معرفت من اختلط من الثقات دا کتاب کې چې دوی کم اعراب په اخ تلط باندې اچولې دي دا اعراب ټیک نه دی من اختلط مجهول صيغه ټیک نه ده بلکه دا معروف ویل دا ټیک دی معرفت من اختلط من الثقات معرفت د هغه راویانو د هغه ثقه راویانو چې هغه د اختلاط ښکار شوی دی دا سی راوی ته مختلط راوی وی مختلط د لام پزیر سره خ اختلاط ستوي لغتن اختلاط دا ویل کیږي فساد العقل تا د عقل خرابېدو تا د عقل کمزوري کېدو تا د عقل فاسد کېدو تا چې یو سړی یا د بوډاوالی د وجنه د د په عقل کې فطور راشي کمزوري راشي او عقل کې خرابواله راشي فساد العقل نو اختلاط عقل کمزوري کېدو ته د عقل فاسدېدو ته وایي یقال ویل کېږي اختلط فلان چې فلان کې مختلط شو څه مطلب ای فسد عقله یعنی داغه عقل خراب شو داغه عقل هغه کمزورې شوی دی څنګه چې د لغت په کتاب قاموس کې راغلي دي اصطلاحا ستوي فساد العقل د عقل فساد د عقل خرابېدو ته یا په نورو الفاظو او عدم انتظام الاقوال د عقل خرابېدل یا عدم انتظام الاقوال چې په اقوالو کې د یو راوی داغه په اقوالو کې انتظام نظم عدم نشواله چې د یو راوی په اقوالو کې د یو ثقه راوی په اقوالو کې نظم او ترتیب پاتې نشي د یو راوی په اقوالو کې نظم او ترتیب چې هغه خراب شي یعنی مخکې چې باغه روایت بیانو او دبا سورا د خبري د روایت ترتیب به نو هغه هغه ترتیب چې د بندنه کله ګډ وډ شي یعنی به او تا غ روایت صحیح تور باندې یاد نه چې کوم لفظ مخ کې ویل غواړي چې کوم لفظ هغه مخ کې ویل غواړي هغه رستو وي او چې کوم رستو ویل غواړي هغه مخ کې وي نو چې کله د یو محدث د یو ثقه راوي داغه په اقوالو کې هغه نظم پاتې نشي د صد وجنا به سبب خرفن د وجه د بډاوالی نه یا یو سړی بډا شي نو عقل کمزورې شي یا د کتابونو د سوزیدو د وجې نه چې هغه کتابونه هغه ځای شي نو بیا انسان چې د خپل حافظې نه روایت وای نو پای کې ګډوډیږي او غیر ذالک یا نور اسبابم کې دي شي خ انواع المختلطین د مختلط راویانو انواع ام دغه تعریف کې چې کوم اسباب ذکر شو دای په بنیاد باندې قسمونه ذکر کړی دي من اختلطا بسبب الخرف مثالونه ورکړی دي خ هغه راویان چې هغه د اختلاط ښکار شوی دي بسبب الخرف د وجه د بډاوالی نه لکه مثل عطا ابن صاحب الثقفی دا یو تابعی دی د کوفی 136 هجری کې وفات دی د د بډاوالی د وجه نه د اختلاط ښکار شو نو چې کومو شاګردانو د دنا قبل الاختلاط روایت اوریدلی دي هغه روایت هغه ټیک دي او چا چې تی بعد الاختلاط روایت اوریدلی دي هغه ټیک نه دي چې کله د ده نه بیا روایات ګډوډېدل او د ده په اقوالو کې یعنی د ده په هغه روایاتو کې هغه ترتیب پاتې نه شو دویم د مختلط راویانو قسم هغه دی من اختلطا بسبب ذهاب البصر چې یو راوی هغه مختلط شي د وجه د نظر د تلونه چې نظر یې لاړ شي نابینا شي نو بیا چون کې هغه لیک نه خوده استفاده کولې نشي نو به مکمل اعتماد په یاداش بانی نو یاد هغه هغه سینې نو به ته غلطیاں نه کیږي لکه مشهور محدث صاحب د مصنف د المصنف د عبدالرزاق نو داغي چې کوم مصنف دی عبد الرزاق صنعانی عبد الرزاق ابن حمام صنعانی دا د یمن دی د صنعا دی صنعا هغه مقام چې پای کې هغه ابرها هغه جالی کعبه جوړ کړي وا نو عبدالرزاق ابن حمام صنعانی 211 هجری کې وفات دی د په اخره کې د اختلاط کار شویو د وجه د نظر د تلو د وجنا وکانا بعد ان عمیا د ړوندوالي نه پس یلقنو د تب تلقین کې دی چې تلقین معنا سو یو محدث ته تلقین سمانا یعنی دلب بیا شاګردانو لقمه ورکولا فتح به ورکولا چیرې جی دا روایت کې دا لفظ دلته دی دا داسې دی فیتلقنو نو دبا اغه فتح اغه لقمه اغه به قبل ولا ان چې شاګرد به ته سو ویلی بس دبم هغه سی بیا ویلی چې سټیک دا نو دا د اختلاط غ علامتو د اختلاط علامتو نو مطلب دا چې دنه بعد الاختلاط روایت بیا ټیک نه دی من اختلطا باسباب اخرى او بعضي هغه مختلط راويان چې هغه د اختلاط ښکار شوي دي د نورو اسبابو د وجې نه لکه مثلا که احتراق الکتب لکه د کتابونو سوځېدل نو چې یو تن ټول عمر خواري کړي او داسې وخت کې چې پخوا کتابونه لیکل بس په خپل لاس باندې ټوله خواري وه نو چې هغه کتابونه د بندنه ضایع شي اوس عبدالله ابن لهیعه مصری دا هغه راوی دی چې لکه دا ضعیف راوی دی ځکه وجه دا ده چې د دنه کتابونه هغه سوځېدلی وو نو د بیا د خپل یاداش په بنیاد باندې روایت ویلی نو هغه روایت په ددنه ګډوډېدل نو عبد الله ابن لهيعه مصری د بیا ضعیف وګرځید یعنی اوس که یو بنده روایت بیان نکی او د کتابونو د سوزیدلو نمخ کې د کم روایت بیان کړیو هغه ټیکو لیکن د کتابونو د سوزیدو نه بعد چې یو سړی روایت بیانې او غلطیږي پګي نو بیا هغه ثقه راوي هغه بیا ضعیف شي حکم روایت المختلط د مختلط راوی د روایت حکم څه دی یقبل منها ما روی عنه قبل الاختلاط د دنه به روایت قبلیږي قبلیږي به د دنه هغه روایت رویه عنه چې د دنه روایت کړي شوی دی قبل الاختلاط مخکې د اختلاط نه یعنی کوم شاګردان زکه دا خو منګوایو معرفت من اختلط من الثقات د ثقراویانو موږ بحث کو چې هغه ثقراوی چې هغه د اختلاط ښکار شوی نو دا خو ثقراوی دی نو قبل الاختلاط چې د دنه چا روایت کړي کوم شاګردانو نو هغه سند هغه ټیک دی ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط او نه به قبليږي منها او نه به قبليږي منها د د روایتونه ما اغا روی عنه بعد الاختلاط چې د دنا روایت کړي شوی دی بعد الاختلاط پس د اختلاط نه د اختلاط نه بعد چې د دنا کوم روایت شوی دی هغه بنه قبليږي وکذا ما شک فيه او دارنګي دا هو په هغه صورت کې چې بعد الاختلاط روایت د د هغه معلوم وي خا وکذا ما شک فيه خا او دارنګي هغه روایت چې پای کې شک وکړي شي یعنی چې د باز راویانو پته نه لګي چیرې دا روایت قبل الاختلاط دي که بعد الاختلاط نو هغه روایت به هم نه قبليږي د دې مامخ کې مثال ورکړیو چې لکه بخاری دی نو بخاری دا موږ په صحیح الحفظ کې کستا سو یاد شي نو په صحیح الحفظ کې منګه مثال ورکړیو چې بخاری د دی فلان کی راوینا روایت کوي محمد ابن فضل ابو النعمان چې هغه په عارم سره مشهور دی دا په اخیرنی عمر کې دا د اختلاف کار شویو په اخرني عمر کې د اختلاط ښکار شوی وو نو فمن سمع منه قبل الاختلاط فسماعه صحیح بخاری وی ما د دنا قبل الاختلاط لیکل کړی دی او هغه سن 214 هجری دی او ولم اسمع منه بعد مختلط او ما د دنه د اختلاط نه بعد سماع دا نه د کړي خو اوس ابو زرعه دی ابو زرعه نو فمن كتب عنه قبل سنه 20 و 200 چا چې د دنه 220 هجری نه مخ کی لیکل کړي دي نو داغه سماع ټیک ده او ابو زرعه د ده سره ملاقات کړي وو په 222 کې نو هغه د 220 نه بعد دی نو د دې وجنه د ابو زرعه سما هغه د دنه یعنی ابو زرعه چې د دنه کوم روایت کوي نو هغه بعد الاختلاط دی هغه به نه قبليږي نو د بازي راویانو باقاعده هغه وخت معلومي چې د فلانکی کال نه بخ د فلانکي کال نه مخکې چې د ده نه کوم روایت شوي دي دا ټیک دي د فلانکي کال نه بعد چې د ده نه کوم روایات دي هغه ټیک نه دي او چې کله د بعضې راویانو متعلق دا پته نه لګي چې د ده نه دا روایات کله دي شک دی پکې نو داغه نه بیا هغه روایت هغه نه قبليږي خا د دې اهمیت او د دې فائدہ صدا د دې هم دغه فائدہ ده چیرې د دې راوی در د روایتو منګ تمیز کو قبل الاختلاط چې روایت هغه قبول شي او بعد الاختلاط چې هغه روایت هغه رد شي او هغه نه قبليږي هو فن مهم جدا دا یو اهم فن دی نهایت اهم فن دی وتکمن فائدته او د دې فائدہ دا پټه ده پس کې پټه ده فی تمیز احادیث الثقه د هغه ثقه راوی د احادیثو په تمیز کې یعنی د دې فائدہ موږ تراخکار کیږي چې ثقه احادیث ثقه راوی احادیث داغي تمیز او داغي جداواله وشي التي خاغه سه قراوي حدث بها بعد الاختلاط چې داغه بعد الاختلاط کم روایت او احادیث دي داغي تمیز راشي د قبل الاختلاط نه نو چې کومه بعد الاختلاط شوي نو لردها خ بخاری او مسلم آیا په خپل صحیحینو کې دوی د مختلف تراویانو روایت راوړي دي بالکل اوس ما مثال ذکر کړ د بخاری هل اخرج الشیخان فی صحیحیهما عن ثقات اصابهم الاختلاط خه آیا بخاری آیا شیخانو یعنی بخاری او مسلم په خپل صحیحینو کی د داسې ثقه راویانو روایات راوړي دي چې هغوی ته اختلاط رسیدلې دي نعم بالکل ولكن مما عرف لیکن دا خبره معروفه ده دا مشهوره ده چې انهم حدثو به قبل الاختلاط چې بشک دغه ثقه راویانو حدثو به دوی چې کوم احادیث بیان کړی دي او دوی چې کوم روایت بیان کړی دي نو قبل الاختلاط هغه د اختلاط نه مخکې دي ټیک شو یعنی مقصد دا د بخاری او مسلم دوی چې کم روایت دا راوړي دي دغه ثقه راویانو نو دا معروف ادا چې هغه د هغه راویانو قبل الاختلاط روایت دي لکه اوس ما تاسو له عارم د محمد ابن الفضل دغه مثال درک چې بخاری وایي چې را ما د دنه سما کړي د قبل الاختلاط فاشهر المصنفات فيه په دې کې چې کوم مشهور تصانیف دي صنف فيه عدد من العلماء په دې باب کې غنو علما او تصنیف کړي دي لکه علای دي د علای کتاب د المختلطین المختلطین یعنی هغه مختلط راویان علای په 761 هجری کې وفات دی حازمی کړي د حازمی لګ مددنا متقدم دی خو داغه کتاب دا ملاوی گنا ومن هذه المصنفات او پدی تصانیف کی مشهور کتاب دی او دا ډیر اهم کتاب دی د مختلف راویانو چې دا غینوم دی الاغتباط بمن رمی بالاختلاط عام طور باندې هم د دې کتاب نه استفاده کیږي الاغتباط بمن رمی بالاختلاط هغه راویان چې هغه د اختلاط ښکار شوی دي للحافظ ابراهیم ابن محمد دا د سبت ابن العجمی کتاب دی سبت ابن العجمی او په 841 هجری کې دی وفات شوی دی یو سړی دا ویل شي چې معرفت من اختلط من الثقات ضعفای ول ذکر نکړل د هی وجه دا ده چې د ثقه راویانو دا غي روایت په اختلاط سره دا نه قبليږي نو ضعفا ای خود اختلاط نه غیرم نه قبليږي نو دی وجنه دلته ثقه راویانو هغه د روایاتو خبره وا د ثقه راویانو داغي د روایت چې ثقه راویان د اختلاط ښکار شي نو داغي روایت بیا نه قبليږي معرفت طبقات العلماء والروات د علماو او د راویانو د طبقاتو پیجندل دا خو موږ مخکي هم په دې مخکي اصطلاحاتو کې دا ویل دي چې پراویانو کې طبقات دي طبقه ستوي طبقه یو جماعت یا یو قوم چې هغه په په یو صفت کې هغه مشترک وي یو صفت پای کې یو شان وي لغتن دیته وی القوم المتشابهون هغه قوم هغه جماعت چې هغه یو شان وی د یو بل سره په یو صفت کې لکه مثلا اوس صحابه په دی یو وصف کې چټولو د الله پیغمبر سره ملاقات کړي دي نو په دی وصف کې دا مشترک دي دا یو طبقه ده لیکن بیا په صحابو کې ځان لزان له بعضی صفات که د هغې په اعتبار باندې ګوري نو به په صحابو کې ځان له طبقات جوړیږي لکه مثلا یو هغه طبقه ده چاته چې په دنیا کې په د جنت زیره ورکړې شوې دي اوس هغه د صحابو طبقه غزان لدا دارنګ کم چې مشران صحابه دي یا بدریین دي غزان له طبقه ده لکه د صحابو په طبقاتو کې موږ مخکې معرفت الصحابه کې ویلي په معرفت الروات کې چې مونږ کوم لومبنه اصطلاح وا نو هغه مونږ ویلا او په صحابو کې او په تابعینو کې بیا مختلف طبقات دي که اوس تابعین دي نو په دې اعتبار باندې چیرې د یو نه یو صحابي سره ملاقات شوی په دې اعتبار هغه تابعین دي خو بیا پای کې کبار او صغار شته په دې اعتبار باندې د ای په طبقاتو کې بیا فرق دی یو تابعی با 1500 لیدلی بل به یو لیدلی نو خامخه په طبقه کې بیا فرق دی پای کې دننه نو القوم المتشابهون هغه جماعت چې هغه د یو بل سره مشابه وي په یو وصف کې شریک وي په یو وصف کې خا اصطلاحا اوس که مثلا دې ته ګوري چیرې دا صحابه دي نو په صحابیت کې ټول بیا یو شان دي دارنګ چې تابعین دي نو کاغه مشران دي او کاغه درمیانه دي او که صغار دي ټول تابعین دي نو دا ځان له یو طبقه ده تبع تابعین ځان له یو طبقه ده خو به هر یو په دې کې هم صحابه بیا ځان له بغنو طبقاتو کې تقسیم دي زکای کې بیا لکه نور صفات غراشي کدا غ صفاتو په اعتبار سره ګوري نبیا بازو کې باغ صفت موجودی بازو کې بنئ خ اصطلاحا طبقه ستوي قوم قوم دا هغه جماعت ته وی هغه راویانو ته وی دلته د قوم نه مراد راویان دي ځکه موږ د موږ دا باب چې دینو د روات مبارکي وایو قوم هغه راویان هغه جماعت هغه محدثین قد تقاربوا فی السن والاسناد چې اغي د یو بل تقریب وي یعنی مطلب دا چې یو بل سره اغي شریک وي مشترک وي مشابه وي د یو بل سره په سن په عمر کې یعنی یو بل ته عمر قریب قریب دی مثلا د یو عمر چې دی نو هغه شل د شل کال دی نو بل چې دی نو هغه 25 ته بل چې دی هغه 30 ته نو خیر دی لکه دا یو بل ته په عمر کې قریب قریب دی ول اسناد او یا یو بل ته قریب وي په سند کې په سند کې یو بل ته قریب وي او فل اسناد فقط د بعض علماو په نسبانی د عمر قید نشتا بلکې ای صرف چونکه د علم حدیث ته نو په علم حدیث یا ای صرف سند ته ګوري یعنی په عمر کې خیر دی که فرق وي مثلا د یو راوی عمر هغه به 50 سال وي د بل راوی عمر هغه به 20 سال وي لیکن دوی په سند کې یو بل تقریب قریب وي خو اوس په سند کې په اسناد کې تقارب نه مراد څه دی ومعنى التقارب في الاسناد په اسناد کې د تقارب او یو بل ته د قربت یو بل ته د نږدې کېدو یو بل ته یو بل سره د مشابهت معنا څه ده په سند کې معنا دا د ان یکون دا موږ مخ کې ویلیو چې ان یکون شیوخ هاذا هم شیوخ الاخر چې د یو راوی چې کوم شیوخ دي نو هغه د بل راوی شیوخ او استادان دي نو پای کې بیا هیڅ فرق نشته کدی یو عمر هغه 50 کال یو د بل عمر شل کال خو چې د دې یو راوی کوم شيوخ او استادان دي بعینه د دې بل راوی هم دغه شيوخ او استادان دي نو آیا دا استادان اوس به یو راوی مثلا دغه 50 شيوخي نو د دې بل بم 50 وی نو دلته وی چې او یقارب شيوخه یا نږدې وی د دې بل راوی د شیخانو سره مطلب دا دی ټیک ته 50 بنئ خو پای کې کم از کم د پنځشتو نه بل کده روایت کړي په پنځشتو کې بدوانه مشترک وي یعنی لازم نه ده چې بالکل هغه د 50 تو شاګرد وي نو دا د هم د 50 تو شا بعینه هم دمغه 50 تو شاګرد وي بلکې دا سم ممکن ده چې داغه په اکثریت شيوخ نه دم استفاده کړی وي ټیک شو نو او یقارب شيوخه دا معنا ده چې او یقارب شيوخه یا نږدې وي داغه د شیخانو سره مطلب دا دی کاغه هغه چې د کم 50 تو کې د کوم پنځشتو نه استفاده کړي دا نو هغه پنځشتو نه دی بلوم استفاده کړي نه په پنځشتو کې مشابهت دی یا کم زیات دا صرف تاسو د پویولو لپاره من فوائد معرفته د دې طبقاتو دراویانو د معرفت فائدہ صدا ومن فوائد معرفته د دې د معرفت فائدینا یو فائدہ هغه دادا چې الامن من تداخل المتشابهین فی اسم او کنیه ونحو ذالک چې ډیر راویان دا په نوم کې یا په کنیت کې متشابه وي لکه مخکې چې منګه په متفق او مفترق کې مختلف او مختلف کې د دې ګڼ مثالونه وویلې نو چې منګ ته کله د راویانو طبقات هغه معلوم وي منګ ته چې کله د راویانو طبقات هغه معلوم وي نو په دې کې مونږ د تداخل نه تداخل نه مراد یعنی د التباس نه د ګډوډتیا نه یو راوی د بل راوی سره مونږ نه داخلو نه ګډوډو د دین مونږ امن کې شو چې کله مونږ ته د راویانو طبقات هغه معلوم شي لکه اوس مثلا تاسو به متفق او مفترق کې لکه د د عمر ابن خطاب مثال ویلیو چې عمر ابن خطاب دا د د بازي راویانو داغي نمونه دي یو پای کې صحابي دي اوس چې تاسو تکله طبقات معلوم وي نو که ستا مخ کې څوک دا وایي چې بدی کې عمر ابن خطاب دی خد عمر ابن خطاب داغه دا دا شيوخ دي نو چې څنګه تا ته دا خبر وکم چې د عمر ابن خطاب دا دا شيوخ دي نو تاسو ته به ډایرک پته ولګي چې یاره دا خو صحابي نه دی مراد ځکه وجه دا ده چې هغه طبقه جدا ده نو الامن من تداخل المتشابهين في اسم او كنيه ونحو ذلك نو د دې علم د طبقاتو د معرفت فائدہ دا ده چې امن راشي یعنی بنده بچی من تداخل المتشابهین فی اثم او کنیت و نحو ذالک چې کم راویان په نوم کې دی یو بل سره مشابه وي په کنیت کې یو شان وي کنیتونه یو شان وي نو هغه راویان هغه ای کې منګه دی یو بل ته د تداخل نه یعنی مطلب دا دی که مختلف افراد وي نو منګه یو کس نه غنو بلکې هغه مختلف راویان وي او منګه هر یو هغه مختلف مختلف وګڼو منګ پای کې بچو یو بل نه غنو لانه قد يتفق اسمان في اللفظ زکه ډیر کلا دو نمونه په لفظ کې دا متفق شي دو راویان په یو لفظ کې هغه متفق شي یو شان نمونه نو فیظن نو دا ګمان وکړي شي چې ان احدهما هو الاخر چې دا یو چې دی نو دا بل دی سړی ګډوډ شي چې دا دا یو چې دی نو دا دا بل دی نو کو چې کله تا ته طبقات معلوم وي کم راوی چې هغه عنعنه کړی وي هغه د عن سره روایت کړی نو مونږ ته داغه هغه حقيقي مراد هغه مونږ ته پته ولګي الوقوف على حقيقت المراد ملل عنعنتي مطلب دا دی عنعنه په دې باندې مونږ بحث کړیو او په تدلیس کې مونږ بل خصوص کړیو چې موږ ته کله د راویانو طبقات هغه معلوم وي نو په تدلیس کې دا تاسو تما ویلیو چې د مدلسین هم بیا علما او طبقات جوړ کړي دي طبقات المدلسین دي نو پای کې د بعضی مدلسینو داغي عنعنا هغه قبول ده مطلب دا دی ځکه موږ ته پته ده چیرې دا د ثقه راویانو نه دغه مدلسین دوی چا چې تدلیس کړي دوی د ثقه راویانو نه تدلیس کوي نو کاغه عن رام وړي پروا نشتا چې تا تکله طبقات هغه معلوم وي نو مونږ ته د طبقینا دا پته لګي چې را دا فلان کې محدث دا فلان کې راوي د د طبقه اولانه تعلق ساتي نو یره د تدلیس پروا نه کوي ځکه عن سرا عن خو اوس په عن کې احتمال د د د اتصال هم شته او په عن کې احتمال د انقطاع هم شته دی ځکه عن داسې یو صيغه ده چې پته نه لګي چیرې دا سند به متصل وي او کدا به منقطع وي نو چې موږ ته کله طبقات د راویانو معلوم وي نو بیا موږ ته پته لګي چې اصل کې د دې راوی د دې بلنا د دنا بمنس کې عن راغلي دی د دوی خپل منځ کې سند متصل دی چې کله موږ ته د راویانو طبقات معلوم وي او چې کله موږ ته د راویانو طبقات معلوم نه نو بیا پنګ ته پته نه لګي چې را دا عن دلته تدلیس شوی دی او دلته تدلیس نه دی شوی دا موږ ته د طبقاتو نه دا پته لګي دا چې کله موږ په روایتو باندې عملا کار کو نو په هغه ځای کې به موږ په عن کې به دا بحث کوو ان شاء الله تعالی که قد يكون الراويان من طبقه باعتبار دا خبر هم تاسو ته ما وکړه چې کله به یو دوه راویانی نو دا به د یوی طبقې نشمار لیکيږي په یو اعتبار سره لکه صحابه مثال ما درکدلا اوس انس ابن مالک یا بعضی چې کوم کشران صحابه دي نو دوی د هغه مشرانو صحابه سره په یو اعتبار کې په یو طبقه کې دي ځکه ټول صحابه دي خو لیکن اوس د ابوبکر که په دې اعتبار باندې وګوري چې هغه اسلام ته ړومبه راغلی دی او کم چې لکه مشران صحابه دي داغي په دغه اعتبار ځان له طبقه ده او کم چې کشران دي هغه ځان لدی نو دو راویان کله کله د یوی طبقې نشمارل کیږي په یو حیثیت په یو اعتبار او ومن طبقتین او به اعتبار آخر او په بل اعتبار او په بل حیثیت کو ګوري نو اغا دوان راویان د د دوو طبقو نه تعلق ساتي لکه د دې مثال مثل انس ابن مالک لکه صحابي رسول انس ابن مالک رضی الله عنه دی وشبهه او داغه پشان نور صحابه دي کشران من اصاغر الصحابه د کشرانو صحابهونه لکه کشران صحابه تاسو مخ کې عبادله غویلی چې هغه بیا ډیره زمانہ غ ژوندۍ پاتې شوی دي نو فهم مع العشرة فی طبقة واحدة دی د عشره مبشره سره په یو طبقه کې شامل دي به اعتبار په دې اعتبار سره چې انهم كلهم صحابه چې دا ټول صحابه دي اوس عشره مبشره دا ټول غ مشران صحابه دي ابو بکر دی عمر دی عثمان دی علی دی عبدالرحمن ابن عوف دی دارنګ زبیر ابن العوام دی او طلحه ابن عبید الله دی او ابو عبیده ابن الجراح دی لکه دا ټول د یوی طبقینا دارنګ دا کشران صحابه دا ټول په یو طبقه کې په دې اعتبار شمار لګي ټول صحابه دي وعلى هذا او په دې اعتبار فالصحابه كلهم طبقه واحده صحابه چې دي ټول یو طبقه ده خو لیکن وباعتبار السوابق الى الدخول في الاسلام لیکن په اسلام کې د داخلي دلو لومبني د د سوابق او د د چاته د سبقت حیثیت حاصل لې مخکې راغلي دي او سبقت ال الدخول فی الاسلام او اسلام ته په مخ کې راتللو اسلام ته په مخ کې داخليدلو په اعتبار سره کګوري نو يكون الصحابه بضعه عشرة طبقه نو بیا صحابه د لسو نه زیات طبقې دي لکه چې مخکې مونږه په معرفت الصحابه کې هغه ویلي چې بیا حاکم چې دین او هغه ځان له طبقي جوړی کړی دي دارنګي ابن سعد چې دین او هغه ځان له طبقي جوړی کړی دي نو دا بیا علما مختلف طبقات جوړ کړی دي حاکم دولس طبقات جوړ کړیو دارنګي ابن سعد 15 طبقات جوړ کړیو او داغي وضاحت منګال تکړه دی نبی صحابه چې دینو دا د لسو نه زیات طبقې دي لکه حاکم دولس ذکر کړیو خا کما تقدم کما تقدم فی نوع معرفت الصحابه لکه مخکې چې په معرفت الصحابه کې مخکې تیر شوی دی صفه نمبر 170 کې عدد او طبقاتهم کې فقسمهم ابن سعد خمس طبقات او وقسمهم الحاکم 12 طبقه حاکم دولس طبقات ګرځولي او ما ټول ذکر کړیو نو فلا یکون انس ابن مالک وشبهه فی طبقه العشره من الصحابه نو که په دغه اعتبار باندې ګورې نو انس ابن مالک او کشران صحابه دا د عشره مبشره او د صحابه دا غ طبقه نه بیا نه دي کپ بل اعتبار باندې ګوري چې سبقت ال الاسلام چا کړي دي اسلام ته مخ کې څوک راغلي دي نو په دغه اعتبار کم چې عشره مبشره دي نو غزان له طبقه ده د کشرانو صحابه او داغي ځان له طبقه ده ماذا ينبغي على الناظر فيه پدی طبقاتو کی چې څوک نظر کوي هغه لسه مناسب دی هغه بس ګوري ينبغي على الناظر في علم الطبقات پکار ده مناسب دي د طبقاتو په علم کې کتون کیلا لکه اوس موږ مثلا د طبقات معلومو دراویانو د علماو نو موږ له څه پکار دي نو موږ له بدا پکاري چې ان یکون عارفا بموالید الروات چې موږ ته د راویانو داغي پیدایش معلوم وي ووفياتهم او مونږ ته داغي وفات معلوم وي ومن رووا عنه خا ومن او هغه څوک مونږ ته معلوم وي رووا عنه چې د دوی نه روایت کړي دي مطلب شاګردان چې مونږ ته د یو راوی دغه شاګردان تلامیذ معلوم وي ومن او هغه څوک راته معلوم وي چې روا عنهم چې دا راویان د هغوی نه روایت کوي یعنی مطلب مشایخ شیوخ چې تلامید او شیوخ موږ ته د راویانو معلوم وي نو البته طبقات پیژنې پیدایش وفات شیوخ او تلامیز خپدی کی اشهر المصنفات فيه مشهور تصانیف په دې باب کې کم یو دي طبقات الکبرى د ابن سعد دی ابن سعد 230 هجری کې وفات دی دارنګي کتاب طبقات القراء دا اوس د قراء طبقات دي یعنی د محدثین ځان له طبقات دي د قراء ځان له طبقات دي دا د ابو عمر الدانی داغه تصنیف دی او دا زما په خیال دا هغه ابو عمر الدانی دی چې د د زمنګ په سند کې هم چرته راځي او ځکه دور زما ذهن ترازی ابو عمر الدانی خ او کتاب د طبقات الشافعیه الکبرى دو صرف د شوافع او طبقات ذکر کړي شوافع راویان او شوافع علماو طبقات الشافعیه الکبرى د عبدالوهاب سبکی دارنګ تذکرة الحفاظ کې ذهبي هم طبقات ذکر کړی دي د درواتو طبقات ذکر کړی دي د د محدثین او دارنګ د فقها او وغیرہ قبل نوع دا معرفت الموالی من الروات والعلماء بعضی راویان او علماء پای کې چې کم آزاد کرده غلامان دي اگر چې موالی قسمونه ذکر کړي ټول لازم نه ده ځکه دا چې کم ولا ده نو داغي به مختلف حیثیتونه خو عام طور باندې موالی جمع د مولا دا مولا معنا هغه آزاد کرده غلامانه معرفت د هغه راویانو چې داغي آزاد کرده غلامان دي او یا داغي بس په یو حیثیت باندې ولا او تعلق او د مولا اطلاق دا په مالک باندې کیږي او په غلام باندې کیږي ټیک شو د دې بالکل داسې مثال دی زمونږ استاد محترم هغه وی وې زمونږ په علاقو کې نیک چې دی نیک وې دا چې کوم د زمکه مالک ته هغه تم نیک وی او چې کوم دغه غزمیداری نو هغه تم نیک وی نو دا نیکم یعنی دغه د دغه علاقو په اصطلاح کی د ازدادو نه دی په مالک باندې اطلاق کیږي چې کم د ځمکې مالک دی او د نیک اطلاق په زمیدار باندې کیږي کم چې دا مالک ځمکه کوي نو مولا هم د ازدادو نه دی فیطلق علی المالک والعبد د دې اطلاق په مالک او په غلام دوانو باندې کیږي سم مطلب المعتق آزادون کې خو لیکن د دې اطلاق اصل کې په اغازات کرده غلام باندې کیږي مطلق غلام باندې نه معتق یعنی آزادون کې مالک والمعتق او دارنګي کم چی معتق دی آزاد کرده غلام دی معتق آزادون کې عتق نه دی او معتق هغه غلام چې هغه آزاد کړی شوی دی په دوانو باندې اطلاق کیږي اصطلاحا مولا ستوي هو الشخص المحالف دا هغه شخص ته مولا المحالف چې داغه سره حلف کړی شوی دی داغه سره وعده کړی شوی دا داغه سره لوز کړی شوی دی حلف معاهدی ته وی دا د حلف نه نه دی ښه حلف قسم ته وی او حلف معاهدی ته وی لوز ته وی لکه په زمانه د جاهلیت کې دو کسانو به خپل منځ کې حلف وکړ چیرې زبستا ملګری ما زه بستا نصرت کوم ته به زما نصرت کې لکه څنګه چې په قران کې دغه آیت کې مونږه اشاره کوو والذین عقدت ايمانکم فاتوهم نصيبهم سوره نساء کې آیت نمبر 33 کې نو ال تمنګا عقدت ايمانکم فاتوهم نصيبهم د دغه ځای نه مفسرینو هم دغه حلف مراد اغستی دی چې په زمانه د جاهلیت کې یو سړی به بل ته ویلی چې زبا ستا د ګټې او تاوان ذمہوار ما او بل به ویلی زبا ستا د ګټې او د تاوان ذمہوار ما نو دا هو الشخص المحالف دا بدیو بل مولا او د دې خپل منس کی لکه موږ چې په عام الفاظو کې حلیف وایو دا فلان کې د فلان کې حلیف دی نو دا په هغه زمانہ کې بدا ډیره کېدا نو مولا چاته وی هو شخص المحالف دا غ شخص ته وی چې داغه سره لوس کړی شوی داغه سره وعده کړی شوی داغه سره د حلف معاهده کړی شوی او المعتق یا د مولا بل معنا آزاد کرده غلام آزاد کرده غلام په مانو باندې مرضی او الذی یا دا غ شخص په معنا باندې هم راضی اسلمه علی ید غیره چې د بل په لاس اسلام راوړي نو چې د چا په لاس اسلام راوړي نو به به د نوم سره داغه نسبت ذکر کو لکه مثلا دلته لاندې د بخاری مثال ورکي او د بخاری نیکه چې د چا په لاس باندې اسلام راوړیو نو د بخاری په نوم کې چې کله ته ذکر کې جعفی نو اوس د امام بخاری جعفی طرف د نسبت ولي کیږي ځکه وجه دا چې د بخاری نیکه د یمان ابن اخنس جعفی په لاس باندې اسلام راوړی دی نو گویا کې بخاری داغي مولا دی یعنی معنا دا د د نیکه داغه مولا دی یعنی مطلب داغه پلاس باندې اسلام راوړې دی نو یو قسم لاغه تعلقي پاغه اعتبار باندې دی مقصد پدې کې صرف دای چې کله تا ته د راویانو دا مختلف نسبتونه ذکر شي چې تا ته معلومه ای چیرې دا نسبت د دې راوی ته د صد وجه نه کیږي چې تا ته صرف هغه نسبت معلوم وي انواع الموالی د مولا مختلف قسمونه ثلاثه دری دي انواع الموالی ثلاثه د مولا درې انواع دي درې قسمونه دي وهیا مولا الحلف هغه مولا چې هغه د لوز مولاوی د اګریمنت په تور باندې نو دا جدا دی لکه اوس امام مالک ابن انس الاسبحی التیمی او د امام مالک داغه نسب داسې ذکر کیږي داغه چکم نوم دی مشهور امام مالک د ائمه اربعونا نو ته چې اوس کله ذکر کې نو مالک خو زه د خپل نوم دی انس د پلار نوم دی اصبحی ته د صد وجه نه وای تیمی اوس امام مالک ته د تیمی نسبت ولی کیږي د تیم طرف ته بولا الحلف زکه د د مشرانو د د قریشو د د مشرانو د د قریشو سره د ولا د د د حلف تعلق دی ټیک شو یعنی اوس د د د د قوم چې کوم اصبح دی نو اغي اصل کې د قریشو چې کومه قبیله ده بنو تیم نو دا اغي سره اغه حلف او معاهده او لوز دی نو امام مالک ته چې دا نسبت کیږي نو ته دا ونه وي چیرې کېدې شي لکه دی د د بنو تیم نه دی نه غلط نسبت بنه کې بلکې اصل کې د امام مالک قوم هغه اصبح دی لیکن دته چې تیمی ویل کیږي نو وجه دا ده چې د د قوم دا د په زمانه د جاهلیت کې د قریشو قبیله چې کم تیم دی داغي سره موالات شوه دی داغي سره ولا شوه دا داغي سره قربت دی او هغه د قربت تعلق د صد وای آی د د غلام او د آقا نه نه اغه نه بلکې دوی په په مخ کې زمانه کې دی یو بل حلیف پاتې شوی دی او یو بل سره دی حلف دا کړی دی چې رمنګ به یو بل ګټه او تاوان ای کی ذمہوار یو نو فهو اصبحی صلیبتا نسبا امام مالک اصبحی دی تیمی بولاء الحلف او تیمی دی د حلف په تعلق سره ولا هغه قربت توي د ولا معنا نصرتم راضی د د حلف په تعلق سره د حلف په پرشته سره د لوس پرشته سره د معاهدی پرشته سره وذالک او دا په دې طریقه چې لئن قومه اصبح چې د امام مالک قوم اصبح چې وو نو اغي موالی دي یعنی تعلقدار دي او نږدې دي لتیم لتیم قریش د قریشو کې چې کومه قبیله ده بنو تیم بالحلف اغیتا یعنی د هغه حلیف دي یا لکه زمنګ په اصطلاح کې دا دا د یو بل د ډل د د ډلې او د پری خلکو څنګه چې تا هغه ډله پروي دا د یو بل د ډلې پری خلکو نو موالی لتیم قریشن بالحلف بل چې دین او مولا هغه د د غلامین هغه د ازادۍ تعلق دی مولا العتاقه یو مولا چې دین او داغي تعلق د د غلامین د ازادۍ سره دی لکه مثلا مشهور تابعی ابو البختری الطائی اوس ابو البختری الطائی التابعی تابعی خدا یعنی مطلب صحابه سره ملاقات شوه دی اوس ابو البختری ته الطائی ولی وی دا طائی نسبت د دې راوی سره ولی ذکر کیږي د د نوم چې دی سعید ابن فیروز دی نومی سعید دی د پلار نومی فیروز دی هو مولا طی دا د طی قبیلی مولا دی د توي قبيلي مولا دی آزاد کرده غلام دی زکه وجه دا ده لئن سیده زکه د د چې کم مالک دی سید نه مراد مالک دی زکه د د چې کم مالک دی نو کان من طیئن هغه د طی قبیلی نو فاعتقه او دی آزاد کړو نو ابو البختری ځان سره دا د الطی نسبت چې لیکي نو دا اصل کې د هغه نسبت سره چې دی د د توي قبيلي آزاد کرده غلام دی مول الاسلام او کله کله دا د ولا تعلق دا د اسلام سره وي یعنی تاسو په هر یو ځای کې چې مثلا مولا راشي نو عام طور باندې خو موږ د مولا معنا تر اوسه پوري اسانتیا د پاره تاسو د پاره دا کوله چې مولا آزاد کرده غلام د فلانکو لیکن یاد ساتي د مولا دا مختلف حیثیتونه راځي لکه د دې مثال د مولا الاسلام چې د اسلام په پرشتي سره یو تعلق قائم شوی نو هغه څنګه دی لکه محمد ابن اسماعیل البخاری الجعفی او د امام بخاری د نوم سره بخاری خو د بخارا سره تعلق دی ازبکستان د دغه خار سره جعفی د تولی وی لئن جده المغیره لکه هغه طرف ته نسبت کیږي نو امام بخاری چې دا جعفی نسبت کیږي نو کدا راشي تا ته چې مول الجعفی نو د دې بدا معنا نه چې د امام بخاری نیکه دراصل دا د جعفی دغه آزاد کرده غلامو بلکې التبا نسبت به کو چې د په لاس باندې اسلام راوړی دی نو هغه نسبت به په هغه اعتبار باندې هغه ته کو نو دا چې کوم تعلق دی په مختلفو حیثیتونو باندې دا راځي من فوائده د دې فائدہ صدا فائدہ دا د الامن من اللبس چې ته د ګډوډتیا نه بچ شي ومعرفه المنسوب الى القبيله نسبا او ولاء د یو راوی چې داغه نسبت یو قبیلی ته شوی دی نسبا چې موږ ته د دې پته ولګي چې را دا لکه د امام مالک داغه یوی قبیلی ته نسبت شوی دی نسبا او بل ته نسبت شوی دی ولا ان نو چې تا ته یو یو خبر هغه معلوم وي چې د فلانکی قبیلی ته نسبت نسبی طور باندې شوی دی او فلانکی لفظ ته نسبت د ولا په تور باندې به په د ولا درې قسمونه دي بعضې د حلف دي بعضې د ازادۍ دي بعضې د اسلام دي ومن ثم او د دغي وجنا ليتميز المنسوب الى القبيله ولا ان خامخا جدا شي چې یو راوی هغه قبيله ته یو قبيله ته منسوب وي د ولا په تور باندې هغه جدا شي د چانه عم من د هغه چانه یشارکه فی اسمه من تلک القبیله نسبا د هغه چانه جدا شي چې هغه شریک وي د سره په نوم کې او هغه دغه قبیله سره نسبا تعلق سره څه مطلب یعنی مطلب دا دی لکه اوس په مثلا دی یو بل راوی داغه په پنوم کې براشي داغه پنوم کې براشي مثلا فلان التیمی فلان کې تیمی فلان کې التیمی براشي اوس غفلان کې چې موږ چې د چا ذکر کوو هر څوک چی وی نو هغه چې تیمی طرف ته نسبت کیږي نو هغه به یقینا چې د بنو تیم قبیله سره تعلق ساتي اوس لکه د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ داغه باره کې غالبا راضی هم دا بنو تیم قبیله سره غ تعلق ساتي چې ابوبکر التیمی اوس ابوبکر د قریشو د قبیلی د تیم سره یقینا تعلق ساتي نسبا تعلق ساتي لیکن بل طرف ته امام مالک امام مالک اصل کې نسبا د تیم نه نه دی بلکې د تیم سره داغي د حلف تعلق دی نو ومن ثم او د دغه وجنا ليتميز المنسوب الى القبيله ولاء چې یو راوی هغه یو قبيله ته منسوب وي د ولا په تور باندې هغه جدا شي د هغه تمیز راشي عمن د هغه راوینا چې هغه د دې راوی سره مشترک دی په نوم کې من تلک القبيله ته د دغه قبيله نه خو لیکن هغه به نسبن داغه قبيله سره تعلق ساتي یعنی مقصد دا دی چې د هر یو راوی حال هغه یو شان نه دی د چا به د هغه قبیلی سره د هغه لفظ سره نسبن تعلق یو د چا به ولا ان تعلق د دین تاسو اندازه والي چیرې محدثینو د رواتو په تعارف کې څومره جوور تللی دي اشهر المصنفات فيه پدې کې مشهور تصانیف صنف في ذلك ابو عمر الكندي بالنسبه الى المصريين فقط هغه صرف د مصر چې کوم راویان دي داغي په نسبت باندې د پدې کې یو کتاب لیکلې دی ابو عمر الکندی معرفت الثقات والضعفاء من الروات د ثقو د ضعیف راویانو دای پہچان دا خو آسان دی دا بحث مخکې ویلې شوی دی ثقه ستوي او ضعیف ستوي ثقه لغتن المؤتمن توي مؤتمن یعنی چې پچا باندې امانتدار ګرځول شي با اعتماد آسان الفاظو کې با اعتماد مؤتمن چې پچا سو امانتدار او ګرځول شي یعنی با اعتماد او ضعیف لغتن چاته وي د قوي متضاد دی او کله دا ضعف ضعف هم ویل کیږي ضعف هم ویل کیږي او کله وی دا ضعف حسی یعنی باقاعده په بدن کې او کله معنوي وی په احادیثو کې موږ معنوي تور سره اوس یو انسان دی هغه چې موږ وایو یره دا فلان کې ضعیف دی نو مطلب دا دی په بدن کې کمزوري دغه حسی ده محسوسيږي او په احادیثو کې چې مونږ وایو دا فلان کې حدیث ضعیف دی نو په حدیث کې هغه ضعف هغه ناروغتیا یا هغه ناجوړتیا خو ښکاری نه کمزورتیا خو بظاهر ښکاری نه دا اصل کې معنوي ده اصطلاحا ستوي ثقه هو العدل الضابط دا مخکې د حدیث صحیح په شرایطو کې مونږ ویلو دا هغه عدل راوی ته وی او ضابط راوی ته وی د دیو جنایات ساتي خه خبره دا ده چې منګه د عدل لفظ استعمال او ځکه محدثین دا ټکی استعمالي تر اوسه پورې تاسو د اسانتیا د پاره ابتدایي طالب علمانو د اسانتیا د پاره موږ عادل وایو عادل اصطلاح ټیک نه ده بلکې اصل کې عدل ټیک دی عدل ځکه محدثین دا لفظ استعمالي محدثین د عادل لفظ نه استعمالي نو د دې وجه نه په آغاز کې کومنګ مثلا یو اصطلاح د اسانتیا د پاره استعمالو آینده به منګ رورو داغه اصلاح کو هو العدل الضابط ثقه د هغه راوی ته وی چې هغه عدل وی عدل سمانا یعنی هغه راوی ته وی چې دا پاغه کې عدالت وی د عدل او عدالت ستوي عدالت دیته وی تعریف زکه زکه سم د دغه ریکارډ کیږي عدالت دیته وی د یو راوی ملکتن تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه عدالت دی ته وی دا هغه صلاحیت ته وی په یو راوی کې دا هغه قوت ته وی هغه طاقت ته وی په یو راوی کې هغه صلاحیت ته وی چې هغه راوی هغه مجبور مجبور کوي د تقوا په رانیولو باندې چیرې ته تقوا همیشه د تقوا لمنه پرې نه دی او د مروءت لمنه پرې نه دی د سړیتوب لمنه پرې نه دی نو دې ته عدالت وایي مطلب عدل هغه راوی هغه ته وایي چې پچا کی چا تقوا هغه مستقل رانی ولي وي تقوا یعنی معنا دا چې د الله په اوامر باندې عمل کوي او د نواهیو نه اجتناب کوي او بل دا چې کوم مروءت ته کم چې د نیکانو خلکو کارونه دي او خيارو خلکو کارونه دي چې رده هغه کوي او دارنګي چې کم نه او خيار او قلمند خلک او نیکان خلک هغه ته ځان ساتي دیم داغې نه اجتناب کوي هو العدل الضابط نو عدل عدالت دی ته وي دی باندې ان شاء الله ځان له وضاحت دی چې عدالت او دارنګ بیا مروءت مروءت کی د مروءت تعریف چې کله علما کوي نو هغه التزام اهل التزام سمت اهل الصلاح او والعقل بحسب بحسب بحسب زمن البلدي دغه سي تعریف دی چې بحسب الزمني والبلدي چې د کمی د زمانی او دارنګ د کمی علاقی چې کم د نیکانو خلکو او د خيارو خلکو داغي چې کم عادات دي چې یو بنده هغه عادات اختیار کړي داغه مروءت ته نو دا د عدل په تعریف کې دا راځي او ضابط د دې موږ مخ کې وضاحت کړو ضبط کلا ضبط کتاب وی کلا ضبط صدر وی نو دا ثقه راوی دی او الضعیف ضعیف چاته وی هو اسم عام مندام یو عام اسم دی نوم دی یشمل من شامل دی هر هغه چاته فيه طعن چې پاغه کې طعن وی پاغه کې عیب وی فی ضبطه او عدالته د دې وجنه ضعیف غټول اقسام ته شامل دی کاغه معضل دی کاغه معلق دی کاغه مثلا جهالت دی کاغه معلول دی کاغه شاز دی او چې د چا په په ضبط کې او د چا په عدالت کې څه نقصان دی عیب دی ضعیف غټولو قسمونو ته شامل دی اهمیته و فائدته د دې فائدہ صدا دا خو لازما هو من اجل انواع علوم الحديث تو علوم الحديث په اقسامو کې دا د ټولو نه چې کومه غوره علم دی هم دا دی ځکه د د د د حدیث په تعریف کې منګه د اصول حدیث په تعریف کې منګه دا ابتدا کې خبره کړې و من حيث القبول والرد لانه بواسطته زکه د دې علم په معرفت د دې په واسطه سره يعرف الحديث الصحيح من الضعيف مونږ ته د صحیح حدیث او د ضعیف حدیث پہچان کیږي اشهر المصنفات فيه وانواعها پدې کې مشهور تصانیف د ثقه او د ضعیف راویانو په باب کې چې کوم کتابونه لیکل شوي دي او داغي مختلف اقسام داغه کتابونو دا مخکې دا نمونه تیر شوي دي مصنفات مفردتن فی الثقات هغه تصنیفات چې هغه ځان له سقر اویانو په بابت کې لیکل شوی دي چې صرف په کې د سقر اویانو حالات دي لکه کتاب الثقات د ابن حبان ابن حبان صرف سقر اویان ذکر کړی دي او دارنګ د عجلی کتاب الثقات ته بعضی هغه مصنفات تی مفردتن فی الضعفاء چې صرف د ضعیف راویانو په بابت کې لیکل شوی دي او دا ډیر دی لکه امام بخاری کتاب الضعفاء لیکلی دی نسائی لیکلی دی ام په دین هم باندې عقیلی لیکلی دی دارقطنی لیکلی دی او دارنګي ومنها او د دینه الکامل فی الضعفاء دی د ابن عدی داغه د کتاب دغه نوم دی او د امام زهبی د کتاب نوم دی المغنی فی الضعفاء دا بهترین کتابونه دي د ضعیف راویانو په بابت کې بعضی هغه تصنیفات دي مصنفات دي چې پای کې ثقه او ضعیف دواړه قسم راویان ذکر وي او دام ډیر دي لکه مشهور کتاب تاریخ کبیر تاریخ کبیر ان شاء الله دا چې کله موږ پر روایتو باندې عملا کار کو تطبیقی نو پای کې به موږ د تاریخ کبیر د دینه اس کافی استفاده کو تاریخ کبیر د امام بخاری د بهترین کتاب دی او د دې مخ کې موږ منهجم په یوځې کې ذکر کړو مختصر غونډې او بعضی د دینه د ابن ابي حاتم الجرح والتعديل دی وهي کتب عامه للروات او دا د عام راویانو بارکی اکم کتابونه چي دي ومنها او باج د دین اغه دي کتب عامه للروات او دا عام کتابونه دي دراویانو د پاره او باج اغه دي چې اغه صرف د باجی کتابونو د احادیث سره خاص وي دا کتابونه دا خو د عام راویانو بحث کوي او بعضی کتابونه هغه خاص دي د بعضی د حدیث د کتابونو سره لکه مثلا اوس الکمال فی اسماء الرجال دا د عبد الغنی مقدسی کتاب د صرف سیاه سته باندې دی بخاری مسلم ترمذی ابو داود نسائی ابن ماجه وغیرہ دا اوس صرف د بعضی خاص کتابونو راویان ذکر کوي نو کاغه بیا ثقه دی او کاغه ضعیف دی او دارنګ بیا چې بدی باندې کم تهذیبات د لیکل شوی دی او دا د جرح او تعدیل په په کتابونو کې تاسو ته تا ما د دې غ ترتیب ذکر کړو چې الکمال اصل کې عبد الغنی مقدسی لیکلې دی بیا په دې باندې تهذیب کړي دي نو هغه ابو الحجاج مزي دي تهذیب الکمال فی اسماء الرجال به داغي تذهیب کړي دي تذهیب او تهذیب کما تهذیب الکمال فی اسماء الرجال بیا ابن حجر داغي تهذیب کړي دي تهذیب التهذیب دي ابن حجر بیا داغي تلخیص ذکر کړي د تقریب التهذیب دي او خزرجی دی او به دارنګ نور مور پسې ځا نو د الکمال صرف پر یو کتاب باندې دا صرف سیاستو پورې بیا خاص دي خاص کتابونو پورې بیا خاص دي بس صرف دا یو اصطلاح پاتې شو ان شاء الله تعالی دا به سبا ذکر کو او تفسیر القرآن کې به مخيري چې کوم لیکچر دی هغه به ذکر کو نو زه دا دوه کتابونه دا بخلاص شي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين